موبایل نمبر 03015710124 خرچه کوي د الله په دین کې ينفقون خرج کو کوي خلق په سینما خرج کوي په پودرو او څه کمال نه کنه ينفقون فی سبیل الله د الله په دین کې لګي او دارنګي خرج کینو مصرف ته وګوره یو لور کا چې تماچه نشته چې تماچه واخلي چې مسلمان ولي ا پیسې ولور ک چې جانګری ته ورشي سینما وګوري پودر واخلي نه سړیا د دیندار باندې د مال اولګو چې دین زده کوي چې ستا مال څه فائدہ ونیسي ومما رزقنا منفقون درې صفاتونه څلورم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او کسان چې مان لري پای کتاب چرالي کړی شوی تا تا قران کریم وما انزل من قبلک او پای کتابونو چرالي کړی شوی تا نه مخکي انزل الیک وما انزل من قبلک دا خوشته وما سينزل من بعدك اشته اوا چراولی گلی شي تا نه پاس دا لفظ اشته نه وای قاجل ته د کوم ځلې پیغمبر شوی ما انزل الیک و ما انزل من قبلک خبره ختمه شو هغه نه پس بل کتاب نه نازلېږي بل پیغمبر نه راځي یا دانه چې بس دغه مرګ د خبره ختم شوه دوباره پیدایش شته وبالنشأه الاخره هم یوقنون او په پیدایش رستنی باندې دوی یقین کوي یوقنون یقین کوي جزم یا یوقنون معنی یعلمون وبالنشات الاخرت هم یعلمون پر رستی پیدایش باندې دوی پویږي چې بشکشته دا څو صفات شو پنځه سورۃ فاتحه کې د الله څو نمونه پنځه الله یو رب دوا مالک درې الرحمن سلور الرحیم الرحمن درې الرحیم څلور مالک پنځه پنځ پیر من دا من الله منم زه رب العالمین منم الرحمن الرحیم منم مالک یوم الدین منم ما ته پنځ پیرې وای تاسو باندې کنه باندې دا ټول پنځ پیرې نه بغیر دین کار چلیږي نه دلته پنځه صفات د مؤمن دي ایمان بالغیب اقامت د موز زکات ورکول ایمان په کتابونو ایمان پر ورځ آخرت پنځ پیر او پنځه وخت موز زمانم سار موز فرض دی ماسپخین فرض دی مازیګر فرض دی ماخام فرض دی مسودان فرض دی پنځ پیر او د اسلام پنځه بناګانې دي اسلام پنځه بناګان دي او د لاس پنځه ګوتې دي پښوی دا ټول پنځ پیران دي بغیر دې نه کار نه کیږي پنځه صفات رب العزت دلته ذکر کړو سورتونو کې صفات المؤمنین قتل غواړي دې سورته بقره 38 نمبر آیت وګورئ اته درشم او وی امنو بربکم ایمان راړی په خپل رب فآمنا نو موږ ایمان راړ بخاری کې منیب تاریخ کبیر کې د منیب واقع ذکر کړي منیب وایو زمکه ته لړم نو دې حرم نه چې سړی راوځي دغه چوک چې دی دا درې لارې چې بشوي دي اچا به توکاری توکلی هغه بتلل نور راتلل هغه بتلل نور راتلل خو هغه ځوان هغه سی ولاړو حتا اذن تصف النهار ترغه چټکن غرم شوا د خلقو تلل راتلل ختم شو نو یو ماشوم می ولید لاس کې لوټر اغسته دی چې خپل پلار دې مخ ته وکړه هغه نورانی چهره چالیس کی راضی سوالسمی شپی اس پکمئی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چوغه اچولې دی هغه چوغه کې سری کرخه وی یو صحابي وای ما نور اس پکمه ته می کاته او د نبی اسلام مخ ته می کاته چې کوم یو کې خایس ډیر دی خو آخر می فیصله وکړو اوس په مې کې داس خواهش نشته چې کوم خواهش رب العزت د نبی علیہ السلام په مخ کې کې خو دی هغه مخ باندې توکانی پرتی وی خزلې وی پرتی وی نو چې پلار مخ ته وکړم نو خپه شو هغه ځوان ولګي په سر لاس کې خو دو وی غم مو کو زبرداشت کو مدی برداشت کوي اشته الحمدلله نشته ځان کې پیدا کا مهربان دا پنځه صفات ذکر کړه اولائک علی هدم من ربهم نو دغه کسان چې موصوف دي په دې صفاتو دوی دې په بیان باندې د خپل رب د طرفه حکم د دنیا اوس حکم د آخرت و اولائک هم المفلحون هم ضمیر فصل راوړي المفلحون جمله اسمیه ده او معرف باللام ده مفید د پاره حصر ده واولائک هم المفلحون او دا کسان خاص دوی دی کامیاب الله کامیاب چاته وای چې دا پنځه اوصاف نو چې الله چاته کامیاب وای نو هغه کامیاب نه دی هغه یقینا کامیاب دی او ذکر د کفارو په دوا آیتونو کې دا دوا آیتونو مشکلات القرآن کې دي مشکل آیتونه دي لکه څنګه چې مخکې آیتونه مشکلاتو دا اول آیت وجه د اشکال دا الله فرمای ان الذين كفروا کافر چې دي لا يؤمنون ایمان نه راړي نو کافر ایمان نه راړي بیا د تبلیغ مطلب اخر بیا څه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بیان سره کولا بلدا چې کافر ایمان نه راړي دا د مشاهدي خلاف دی ډیر کافران رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ ایمان راړ اوس الحمدلله مؤمنان دي بیان کوي دین بیانې چاله الله رشد او هدایت داغي په قسمت کې مقرر کړی وي ناغي ایمان راړي نه راړي نو الله څنګه وای لا یمنون کافر نه سميږي دا یو اشکال دویم اشکال دا انذرتهم ام لم تنذرهم تیارې کنه یاره نو دا د پیغمبر یوازې تنظیر صفت نه ده تفسیر صفت هم ده کنه او بشر ته هم عملم تو بشرهم تزیر ورکه کنه ورکه هغه ذکر نه کړو صفت تنظیر ذکر کړو او صفت تفسیر د پیغمبر نه ده ذکر کړي وجه سره اصل کې دا کفر کافر دې کې معنا د پټوالی ده پټوالی عربی کې کافور هغه چلکی توای چې پاغه کې دنه میوه پروت وي لکه د کیلې پاس دا چلکا چدا دا کافور دی مز کې هغه شی پټ کړي مغزي پټ کړي دا کولو د پاس دا چلکه چې دا دا کافور دی دن هغه مغز پټ کړی دی نو کفر ته په دې کفر وای چې هغه کې معنا د پټوالی دی حق پټ کړی دی رښتیا پټ کړی دی بیا د کفر یو څو قسمونه دي یو قسم کفر دی د نفاق کفر د منافقت لکه ورپسې اتم آیت کې الله ذکر کوي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دا کفر نفاقی دی د منافقت کفر او بل کفر دی د زد او د عناد په وجه باندې زد راغسته لکه سورته صاد درشتمه سپارا سورته صاد بل الذين كفروا دایمات بلکې کافر فی عزت و شقاق پساخ زید او په مخالفت کې دی شق یشق شلیدل ان په دې مز نیمیږي وې دو ځای کېږي دو پړک دی دو ځای کېږي داسي دوی مات بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکې کافر پساخ زید او په مخالفت کې دی نو دا کفر دی د زید او د عناد دریم کفر دی د جهالت د ناپوهی اوس د آیت مطلب دا دی کافران ایمان نه لري چې منافق وي زړه کې او ساتي په خپل بل څه وایي دی ایمان نه لري دنه تماسه غلطه ده او چې زد او عنایت راغسته ده هغه کافرم نه سميږي ها کوم کفر د ناپوهی په وجبانه ده د ناسمجه په وجبانه ده بیان دی وکړو الله ول هدایت ورکی سم شي نو چې کوم کافران سميږي هغه هغه کافر دي چې نا سمج دي نا پوه دي او چې کوم کافر د سمیدو نه لري زیدی دې زیدی بل کلنټن دغه څه شي دې نه سميږي دې بدبخت دي معنی دا یا ان الذين كفروا دا الذين موصول دی کفرو سلا دا اغا موصول سلا اغا کافر دا موصول سلا کالا دا پرد عهد رازی اغا کافر چه رب العزت علم وربانشته چه دوی نسمیگی هغه ایمان راړي لکه ابو جان الله ته پته واجی دی ایمان راړي ابو لهب الله ته پته واجی دی ایمان راړي نو دا هغه کافرو ته اشاره ده ان الذين كفروا انذرتهم ام لم تنذرهم کته یری دوی لره کدوی نه یری نو تفسیر صفت ذکر نه کړو هغه وجه دا تنذیر کې دفع د مضرت وی تکلیف لري کوزي او تفسیر کې جلب منفعت وی فائدہ راسول وی دفع د مضرت مخکې وی د جلب منفعت نه ناغیو صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ذکر کړو انذرتم ام لم تنذرهم خدا انذر تم کې حمزه د استفهام نه ده حمزه د تسویه ده استفهام د پاره نه ده انذر تم ام لم تنذروم حمزه د تسویه یعنی برابر والی دیت حمزه تسویه وای استا یراولو نه یراولو دوړ دی برابر انذارو کا وجه دا یو اشکال دا چې کله قران کریم کې رب العزت د دې مور نسبت ځان ته کوي ختم الله الله مور لګولې کله د دې عمل ته کوي او کله شیطان ته وایي دا نسبتونه وری بدل شوي یو خبره دویمه خبره چې دا مور چې الله ولا ګولا نو علا قلوبهم وعلى ابصارهم پزړونو په سترګو باندې مهر دی او په سترګو باندې دا پړدا نو یا پټولو مور پکار دی یا پټولو پړدا پکار ده نو په دې دوه باندې مور او په یو باندې پړدا دا وړي درېمه خبره دا قلوب ابصار جمع ذکر کړي او سمع مفرد دا ولی ضرورم خبره چې په دې د کافرو په دې سترګو باندې وای پړده ده نو موږ پړده ونه لیدله پرده خو نشته خدا سنډه غوړ سترګې لري هر څه ویني کوم ځای کې د پرده او ځوړن د پرده مونږ نه لیدو او بل دا چې ختم الله الله مهر یو لګو غوګونه بند کړو زړونه بند کړو سترګې بند کړې نو بیا خود ایمان راړو طاقت په خپل رب العزت ختم کړو بیا ټکې هم د سزا ور کوي ولوم عذاب عظیم د دې مثال خدا سے شو استایو نو کړ دې هغه تا په بند په بند وتاړو کوټه کې دې بند کړو تاله دې ورپسې ولګو اوس ویل کور شو ګوراړه ناغه تړل شوی دی په کمره کې بند دی محبوس دی هغه د خوځېدو ده نه نو چې زی عبور اړی نه نو تعالی وړونی سو ډبا ډبا ټکه نو خلق به درته ودا خدا زیاته وکړو ور کلاو کا تعالی کلاو کا او دا لاس خپې د دو کلاو کا بیا کدو عبور انړي نو بیا هوټه کو نو تاو تړوم او بیا ټکوم نو دا خو زیاته معلومیږي دا یې رب العزت د دوی غوګونو سترګې هر څه بند کړې دي نو دوی خو بیا سمې دي شي نه ایمان راړې نشي بیا غي قصور اخر سره دی خبرو باندې آیات مشکل ګرځیدلې او زه یو خبره حل کوم په کلاله دا اوله خبره چې رب العزت د دې ختم نسبت کله ځان ته کوي کله شیطان ته کله عمل ته دا غي وجه دی زید اولګي عمر باندې دزو کی نو خلق درې قسمه خبرې کوي څوک وایي دا عمر و دا غسی چې دی وجل کېدو دا عمل دا غسی څوک وای زید ولګي د عمر مړ کړ څوک وای بس نیټه پورا و الله واغست دا درې قسمه خبرې کوي دا ولی اصل کې حقیقت کې وجن کې څوک دی الله رب العزت نو څوک الله ته نسبت وکي څوک دا وای چې زید ولګي د عمر مړ کړ نو چونکه ظاهري ټوپک هغه استعمال کړي هغه ته نسبت کوي دا هم صحیح ده او څوک دا وای د عمل د غسیو چې دی وجل کېده نو دا عمل د سبب ګرځیدل نو څوک هغه عمل ته نسبت وکي نو دا درې وړه خبره ټیک دي کنه ټیک ټیک دي دارنګ رب العزت کله ځان ته نسبت وکي کله د عمل ته نسبت وکي کله شیطان ته شیطان هغه عمل سب وسوسه د سبب ګرځیدل د ختمه دیمه خبره چې دا مور الله ولګو نو په غوږ او زړونو په غوګونو باندې زړو په غوږ باندې مهر دی او پسترګه پرده ده ځکه چې دا زړه ادراک کوي د ټولو طرفونو باندې مخامخ شانه خینه برنه کتنه اړولینه غوږ اوریدل هم په ټولو طرفونو باندې کوي نو دې سره مهر پکارو چې بند شي خو او سترګه چې دا د مخامخ لیدل کوي خوشان لیدل نه کوي نسترګې سره مناسب مهر نه دی سترګې سره مناسب چې دا هغه پړده ده درېمه خبره چې دا قلوب ابصار جمع ذکر کړو سمع مفرد وای دا مفرد مصدر دی په قلیل او کثیر باندې اطلاق کیږي او بعض مفسرین مضاف را باسي وعلى مواضع سمعهم پوزینو دا اوریدو دوی باندې پوزینو دا اوریدو دوی باندې بیا جمع کړه څلورمه خبره غشاوتن د کافر پسترګ باندې زړند پردانه ده نو وای دا پرده دوه قسمه ده یو زاری پرده وی چې ځړند وی هغه دلته مراد نه ده دلته د پردې نه مراد هغه پرده ده تعامی عن آیات الله اد الله د آیاتونو باندې د نو پویدو والا پرده نور او اشکرای ویني ډوړی ویني چای ویني ارزه ویني لیکن د د په سترګ باندې رب العزت پرده لا ګولې ده څه پرده ده تعامی عن آیات الله د الله په آیتونو نه پوي د الله په کتاب نه پوي پردې نه دا مراد ده اوس ختم الله الله ځان ته نسبت وکړو مور الله ولګو نو بیا ټکایو زیاته معلومیږي وای دا زیاته نه معلومیږي که دا مور اول نه لګېدل وي نو دا استا سوال خپل ځای باندې صحیح و رب العزت معشوم پیدا کوي معشوم د کافر په کور کې معشوم پیدا کوي نو په صحیح فطرت باندې پیدا کوي صحیح فطرت باندې حدیث کې راځي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر معشوم چې پیدا کیږي نو په صحیح فطرت باندې پیدا کیږي فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه مور او پلار ولګي یا غا معشوم لا غلط تربیت ورکړي یا يهودي کی نبی اسلام فرمایي لکه څنګه چې بچي د ساروي پیدا کی نو غوږی پریشوی نی کوتره چې پیدا شي نو غوږی پری نی غوږی ورسره خروسته څوک چاړه راواخني وخت نه داسې پری کې داسي نو رب العزت دغه سي معشوم پیدا کوي نو صحیح فطرت باندې پیدا کوي دل د ایمان دراړو طاقت سلب کوي نه کدی لویږي ایمان راړي نو هغه طاقت د سخوي خروس مور پلارو لګي د دو تن غوږ پرې کی پښوی غلط تربیت ولا ورکی نو چې معشوم صحیح فطرت باندې رب العزت پیدا کی نو روست دغه کافر یوسو کارونه کوي یوسو اول دې انکار شروع کی کله چې ته مسله ورته وکی نو دی وی زنه مانم نو چې بیا دی وی نو بیا دی وای زه دې ځای ته راځم اعراض کی انکار یو کړو بیا اعراض وکړو روګردانی وکړو نو چې بیا دی ورته وی دی جدال کوي جګړه کوي دا درې کار دی کافر په خپل کړي انکار یو کړو یو اعراض یو کړو دوا جدال یو کړو درې درې کار دو کړو نو څلورم کار بیا د الله کار دی انسان وکړو انکار اعراض جدال دا درې کار دو کړو مؤمن سکولا انابت هدایت استاد په جنگ شروع شو نو دا درې کار د پخپل وکړو نو څلورم کار بیا د الله دی نو وګونه زړونه ارته ور الله بلکی اوس دې د سمیدونو واجه ده ها دا غلطی د ددکا الله زیاته وکړو دا دې انسان پخپل کړی یو سړی تو څور شوی نو چې د باندې توله ساتي ځان ګرم ساتي ګرم شي خوري یخ شي نه استعمالي خود دا شو کړو چې دې تو څور شو نو د د شملي ماستو غوړي پرې شروع کړو نو سروز تیر شوي ټوخه ډیر شو وی ولګه دا ټوخه سميږي نه په دې ماستو کې پکې غوړي اچوبه نو چې غوړي واچوله نو ټوخه لا خراب شو نو بیا ویل کې دا خبره سم نه شو دا فرج نه وور اخل ما وور پکې اچو نو چې وور واچوله صحت نور خراب شو چې نور خراب شو وی دا ویل کې سميږي نه جامې د ځان وېستي د مرغوز نه په یو منډه شروع شو سنت روان دي سن کې لام بي اوس دغه ټي بي ولګیدله نو تب سوای چې دې سړي ځان سره زیاته نه کړي دې بدبخ ځان سره په خپل زیاته کړي دا نقصان د د په خپل وا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د دې یو مثال ورکړي په اسبانی سوالی کول نه کول د سړي خوخه لیکن یو سړی پاس باندې سور شو چې سور شو نو بیا پوند ورکول نه ورکول دغه خوخه ده سور شو پوند ورکړ بیا واګ راټینګول او واګ سستول دا دغه خوخه ده خو یو سړی سورم شو پوند ورکړو او واګې سست کړو اوس د د د وس خبره نه ده دې چرته وګرځیدو اوس او هو دې اس ډیر زیاته وکړو نه دې اس زیاته نه کړې دې سړي ځان سره په خپل زیاته کړې دله پکار دا و چې د سور شوې نه وي سور شو نه پوند ورکول نو پکار اچه پوند یې ورکړو نو واګه سستول نو پکار درې وړ غلطه د پخپل کړی اوس که وګورځید نو دا نقصان ګوري دا د اس نه دی دا د دې راکب دی د مرکوب نقصان نشته د دې راکب دی دانګي دا مرض ګوري زیاتیږي پښوی نسوار دی راوغسو یره د غاخ می خوګیږي ورګه چې پکې ګورم نو ولټه راځي نو بیا دا شی مو کو کنه یو ګور زه بیا ګورم نو بیا وای بیا ګورم اوري اوس دی عادت شوی دی نو اوس عادت شوی ځان سره ډبای ګرځي پوښوي مجلس مجلس اثر نشته پوښوي دی هر وخت کې بس خله کیا چی تو وا تو هر شی ګنده کړي پښوی نه دا ولی دا مخ کې داسې نو خو چې ورانه دی کو کو اخلیونه شوي کنه پښوی مجنون یو ورځ د د یو شکل ته دیو کاته دا غشي اثر استا په زړه کې رااله نو زر توبه وباسه لیکن توبه دی ونیست بیا ګوري بیا ګوري نو داغه شکل هغه محبت استا په زړه کې راځي شي دی بیا لیونه یو ورځ مجنون را شروع دی یو کوتره نسله دی او سټي وی دا ولي وی ای سب گئے در کوئی لیلا رفت بودو وی دی کله کدا کوتره کله کدا لیلا په کوڅه کې ګرځي پوجوی دوس دی لیونه شوی دی دا دا مرض لا علاج شوی دی دا توبه دا انکار وکړو اعراض وکړو جدال وکړو رب العزت مهر یو لګو لږ قران وګورئ چې دا مسله الله خواجه کی د قران کریم کې دا قاعده ده چې یو ځای کې لغو نشکال راشي نو قران ګوره ناغشکال په خپل ختميږي دا د الله دی کتاب خصوصیت دی سورته اعراف چې دا مور په زو لګیدله سورته اعراف نام سپارا سورته اعراف ولقد ذرانا لجهنم التا الله ذکر کوي سورته نحل دا مور په څو لګیدلا ذالک بیاننا مستحب الحیات الدنیا علی الاخره دوی غره کړه ژوند د دنیا په آخرت دنیا ژوند د کافر په آخرت باندې غره کړه وتبع هواه کافر ورپسې شو د خواهش زړه چې سوای ناغه کوي دا نه و چې دا به پیغمبر الله مال اجازه کړی د دې کار کنه دې کړی نه نه نه بس چې د زړه تراځي ناغه کوي ورپسې شو د خواهش نو چې خواهش پسې شي اغفلنا قلبه عن ذکرنا الله وی بیا ول زړه غافلوم نو زړه بیا غافلوم دارنګي و پنځو سما د سورته کاف ومن ازلم ممن ذکر بیاات ربه سوک دے ډیر لوی ظالم ډیر لوی ظالم ظالم نه ویل ازلام سوق د ازلم خان ازلم خان پیژني ومن ازلام سوق د ازلم خان ازلم خان هغه سوق دی ذکر بیات ربه چې نصیحت وکړي شدت په تونه در رب دادا 35 نمبر آیت پنځو کم سلوختم التا الله فرمای اعراض انکار جدال الذين يجادلون في آيات الله بغیر سلطان آتاهم هغه کسان چې جګړه کوي پاتون د الله کې چې جګړه کولا څوک دی هغه یجادلون فی آیات الله جګړه کوي په تون الله کې سورته مؤمن پسې سورته سجده سورته سجده سلورم آیات بشیر و نذیر بشیر نذیر صلی الله علیه وسلم تشریف راړ بیان شروع کړو پویږي پاغه کاس چې وینیو الہ هو واه خپل مددگار لرا زړه خواهش نه مددگار زړه چې سوای هغه نه الہ جوړ کړو وازله الله علی علمین او گمراه کړو دلر الله سره د علم سره د علم گمراه کړو اتخذ الى وواه دارنګه سورته محمد صلی الله علیه وسلم وګورئ سلوشتم آیت الله وای لعنهم الله الله لعنت وکړو فاسمهم واما ابصارهم پښوی افلا تدبرون القران و سوچ نه کوي دوی د الله په کتاب کې چې سوچ نه کولا تعالی ولا کولا اوس خبره بند ده دا د دې آیتونو سره معلومه ده شو دا اول کې رب العزت د دغه سترګه بند کړي نه ده د کافر په خپل عمل داسې کوي په خپل اختیار انکار کوي اعراض کوي جدال کوي دنیا غوړه کوي په آخرت او د زړه خواهش نه علاج جوړي دا ناکار عملونه دې په خپلو کې چې سميږي نه ناکار کوي کوي کوي نتیجه کې رب العزت مهر ورغی ته د سمیدو قابل نه ته د جوړېدو نه یو څه مرض د حد ته ورسېدله چې د دې مرض اوس علاج ممکن نه دی لا علاج مرض کینسر شو اوس وی سمیږي نه دا مرض بالکل کینسر شوی دی لا علاج شوی دی انکار کړی دی اعراض کړی دی جدال کړی دی سوچ د قران پر خوده دی زړه خواهش نه علاج جوړ کړی دنیا غوړه کړی دی په آخرت دا سناکار په مرزونو کې اخته دی انجام دا وګرځید مهربان د دې علاج نه دغه مریض لا علاج اوس د دې ځای جهنم دی بل ځای شته نه دې د سمیدو قابل نه دی او حدیث کې هم راځي حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت قائم شي قیامت نږدې شي نو څه علامات پیغمبر خودو پاغی کیو پیغمبر دا خولا تورز الفتان فتنی براشی پا دی ظلون باندی لکه پوزې چې جوړيږي پټې پسې بل پټ راځي د یو فتنه زینه بل بای بل زینه بل بای نو کوم زړونو کې هغه فتنې نه نه وتی داخل شوی سرایت شو بس هغه زړه هغه د کوزیب مثال دی چې سری کته شوی دی پاغه په شین خلینا غوړ مانګي او کار نه کوي برباد شي دارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله انسان نه یو ګناه سرزت شي نو دل په کار دې چې زر دې توبه وباسي نو چې کله توبه یې وېستو نو ګناه یې وکړو نو په دې زړه باندې تور داغ داسې راشي نو توبه وبستو نغدا صفاشي د د زړه صفاشي لیکن توبه ونه وستو هغه ګناه بیا کوي نو بیا کوي بیا کوي ناغه تور داغ زیاتی